نه رابهیږي د ناوې په شان کې خو نه رابهیږي او یا یو ډن هم نری داس چې روح په یو ځای باندې راکوز شي بلکې ما ان کې اشاره ده چې هغه ناشنا قسم اوبه دي څاڅکي څاڅکي دي نو ما نکره کې دغه ته اشاره ناشناواله نکره کې ناشناواله نو ما ان اوبه د باران ډېر ناشنا دي چې څاڅکي څاڅکي دي قطرې قطرې دي کنه یو یو غټ ټینکی اوبه په یو سړي باندې ښکته راواچو هغه په ځای باندې کینولې په ځمکه باندې یا پسلی هغه وړوکی وړوکی پسلی په هغې باندې ډېرې اوبه ورشي نو هغه ختم کړي مخې سره نه نه مان الله تعالی چې وبه د باران راوري نو هغه ساز کې ساز کې دي قطرې قطرې دي نو مان نکره د ناشنا وبدي په ناشنا طریقې سره الله تعالی راوري ما ان لفظ قران کریم کې دا ما ان وب اته قسم ذکر شوی دي اول وب د اسمان لکه دی آیات کې وان ظلمن سما ایمان دویم ماء الارض د ځمکې اوبه سوره یهود کې وراشي درې څلوېښتم نمبر آیات کې دریم ماء البیر د کوهي اوبه سوره قصص کې وراشي د موسی علیه السلام په واقع کې تفصیلا درشتم نمبر آیات د سوره قصص څلورم قسم د اوبه ماء الطهارت د پاکوالي اوبه سورۃ النساء کې براشي درې څلوېښتم نمبر آیات کې پنځم قسم د اوبو د اوبو د ماء الجنه د جنت وبا سورې اعراب کې براشي پنځوستم نمبر آیات کې تفصیلات به راځي په خپل ځای باندې شپږم دی ماء سابق مخکې د پیدایش د اسمانونو او د ځمکې نه وکانه عرشه علی الماء د ځمکې او د اسمان د پیدایش د مخکې د الله تعالی عرش په اوبو باندې و سوره یهود کې وراشي وم نمبر آیات کې وم قسم د اوبو د جهنم اوبه و ای یستغیثو یغاثو بما ان کلمهل یشوی الوجوه سوره کهف کې وراشي نهشتم نمبر آیات کې جهنميان به فریاد وکړي د تندې نو اوبه به ورته ورکړلی شي خو اوبه به خوټ کېدلي کله چې مخ ته نږدې کړي نو مخ به یې ورید شي او ښکته به راوغورځي او اتم قسم د اوبو ما النطفه چې انسان د هغې نه پیدا کیږي سورې فرقان کې به راشي مم ما امهین سورې فرقان څلور پنځوسم نمبر آیت کې به راشي دا اته اقسام شول د اوبو بیا اوبه د باران په دې کې الله تعالی شفا یې ښودله د دې وجه نه د علي رضی الله تعالی عنه نه روایت دی اذا اراد احدكم الشفاء فليكتب آیه من کتاب الله فی صحیفه وی تاسو کې یو کس مریض وي نو د هغې د مریضتیا علاج دا دی چې د الله تبارک تعالی د کتاب یو آیات دی ولیکي او په یو پاڼه کې او په یو کاسه وغیره کې ولیغسلها بماء سمای د باران په اوبه باندې دی بیا غوینځي ولیاخذ من امراته درهما عن طیب نفسین او د دې د زنانه سره چې کم روپۍ دي نو هغه دې ترې واخلي په خوشحالۍ باندې چې ول هغه ورکړي نو په هغې باندې دې وایي ګبین واخلي او دغه ګبین دی دغه اسمان د اوبو سره یو ځای کی نو فإنه شفاء دې کې الله تعالی شفای خو دی ځکه قرآن کریم کې الله تعالی بل دی کې وایي ونزلنا من السماء ماء مبارکه دا بره طرف نه چې دا کم اوبه راځي نو دا ډیر د برکتونو د خیرونو اوبه دي او بیا ګبین پاغي کې شفا ده نو قرآن دغه معلومیږي فيه شفاء للناس نو حاصل دا شو د چا یو مرستیا یې په یقین سره او په صحیح عقیده سره په صحیح ایمان سره د اوبه باران د د باران اوبه د جمع کی خو چې د ځمکې سره لګېدلی نه یو خانه کې او غیره څه شی دی ورته کېښودلی شي لوښ لوښی چې اوبه د باران په هغې کې جمع شي د هغې سره دې ګبین یو ځای کې او بیا په یو پلیټ کې په یو کاسه کې دی د الله تعالی د کتاب یو آیات ولیکل شي د توحید آیاتونه که نور چاته نه یاد نو سورۃ الفاتحه مخکې مونږ ویلو په حدیث کې راغلی دی چې دا د ټولو مرضونو علاج دی سورۃ الفاتحه دی ولیکي بسم الله دی ولیکي سورۃ الاخلاص دی ولیکي د الله تعالی اسماء الحسنا دی ولیکي په هغې کې د هغه اوبه واچئ فاخرج به من الثمرات دا پنځم دلیل عقلی وستی دی فاخرج به دا به ضمیر راجع دی اوبو ته چې مخکې د اسمان نه راورېدلي دي الله تبارک تعالی په دغه اوبو سره سره وباسي من الثمرات دا من دې ده کې د تبعیض د پاره بیان شوی دی ځکه ټول ثمرات په یو ځای باندې خو نه راوځي کنه ټول بوټي په یو ځای باندې خو نه پیدا کی دیو جنا من د تبعیض د پاره دی بیا علما کرام لیکلی دي الثمرات نه مراد ټول قسم امرنۍ ته مراد دي او لفظ د کلو سره ذکر شوی دی سورې اعراب کې و پنځوسم نمبر آیات کې سورة النحل یولسم نمبر آیات کې استمره څه ته ویلی کېږي په عربۍ کې مفسرین ویلی دي استمره هغه څیز ته ویلی کېږي چې د ځمکې نه راوځي د انسان یا د څاروي د فایدې دپاره نو دغه تی مراد دی دا یو ټکی مو وایه ځکه تاسو به اورېدلي عام خلک د دې معنا کوي من الثمرات میوې نو میوه خو څه ته ویل کېږي مڼې ته کینو ته مالټې ته امرود ته دې ته میوه وایي تاسو ته ما دغه ترجمه ونه کړله من الثمرات د غلو نه من الثمرات د آمدنۍ نه ځکه ثمره په عربۍ کې هر هغه څیز ته ویل کېږي چې د ځمکې نه راوځي د انسان یا د سارو د پیدې دپاره بس دغې ته ویل کېږي او مفسرینو لیکلي دي دا په فواکهو پسې خاص نه دي دا کم میوه چې وته مونږ وایو نو هغه ته په عربی کې فواکه وای نو دلته کې خلا پس نه ذکر شوی چې منل فواکه فاخرج به من الثمرات فواکه نه دی بلکې ثمرات دي لکه علماء کرام لیکلي دي چې برستو ذکر کیږي رزق لکم دا مفعول به دی د فار د اخراج مفعول له او مراد د رزق نه د دې کې عامه معنا مراد ده مفسرین وایي انتفاع لکم د فاره د پیدې ستاسو لکه مثال کاغه د خوراک چیزونه دی لکه غنم دی جوار دی وربشې دی وریجې دی سبزیانې دی دغسې مالټې او کینوان او امرود او مڼې وغیره دي یا د سکاک چیزونه دي چې هغه سکل کیږي الله تعالی د اوبو د باران سره نور یو برخ کار کوي هغه د سکاک چیزونه شول دغه سي لباس دی مفسرینو لیکلی دام پکې داخل ني لباس دی یا دوايان دي یا د زینت چیزونه دي سره زر دي سپین زر دي دغه ټولو په دې کې او بیا دا رزق لکم پیدې د ستاسو لپاره ده انتفاع بالذات وي د انسانانو لپاره لکه د انسانانو د خوراک چیزونه او یا په واسطې د دوابو سره لکه ګیاګانې شولې دا ټولې په دې کې داخل دي نو من الثمرات رزقا لکم دا من الثمرات یوازې دا معنی ده چې په باران باندې صرف میوې را پیدا کیږي ټولې آمدنۍ د دې نه مراد دي هغه آمدنۍ که د هغې نه انسان پیدا اخلي بالذات په خپله او که د انسان چارپایان وغیره د هغې نه پیدا اخلي لکه ګیاګانې دي واښه دي وغیره باران سره خو یوازې دغه څه چېرته ما ویل د میوې خو نه پیدا کېږي عامې آمدنۍ ترې مراد دي نو هر کله چې ثمرات نو مراد عامه معنا مراد شوله نو د رزق لکم بیا هم عامه معنا مراد شوله انتفاع لکم پیدې دي ستاسو دپاره یا جامې وي یا دوایی یا ګایا ده چې ستاسو چارپایان په هغې باندې پیدې اخلي نو دا ټولې په دې باندې داخل دي فلا تجعلوا لله اندادا فلا تجعلوا لله اندادا یو قول مبصرینو دا چې د دې کې جعل په معنا ده اعتقاد سره دی نو معنا ودا شي فلا تجعلوا لله اندادا عقیده مساتئ د الله تعالی لپاره د شریکانو هر کله چې دغه کارونه الله تعالی کوي تاسو الله پیدا کړی یې ستاسو مشران الله تعالی پیدا کړی دي ځمکه او اسمان الله تعالی پیدا کړی دي د باران دل الله تعالی راوړی او ستاسو لپاره آمدنۍ د خوراک چیزونه الله تعالی پیدا کوي ستاسو د سارو لپاره انتظام د خوراک الله تعالی کوي نو دا ټول کارونه چې الله تعالی کوي نو دا په تفریش ولا فلا تجعلوا لله اندادا عقیده مساتئ د الله تعالی لپاره د شریکانو دویم قول لم بصرین دار چې جعل فمانا د جوړولو سره دی په عمل کې نو معنا دا شول فلا تجعلوا لله اندادا مو جوړوي د الله تعالی لپاره شریکان په عمل کې چې تاسو کم اعمال کوئ او په خپل اعمالو کې الله لکه مثلا عبادت کوئ نو بده کې د الله تعالی سره شریکان مو جوړوي فلا تجعلوا لله اندادا یو عقیده شوله عقیدم د شریکانو مساتې د الله تعالی په باره کې نو کم کارونه چې د الله تعالی لپاره کوي او د الله تعالی سره خاص دي نو په هغې کې د الله تعالی سره نور څوک شریکان هم مه ګرځوئ لکه د عمل او د عقیدې دواړه جدا جدا مطلبونه دي عقیده معنی داره چې د زړه ایمان ستاسو چې کوم عقیده نو په هغې کې به الله تعالی یک یو ذات وګڼئ شریک سره نشته دی نو بیا تاسو چې کم کارونه کوئ لکه عبادت کوئ مثال منځ کوئ یا نظر و نیاز کوي نو په دغه خپل عمل کې بم چې د الله د پاره کوي نو بل څوک به کې شریک نه غنئ لکه د پیر بابا او د بل بابا او د بل بابا په نوم باندې مکوي بلکې خاص د الله تعالی لپاره وکړي فلا تجعلوا لله اندادا عقیده مساتې د الله تعالی لپاره د شریکانو یا فلا تجعلوا لله اندادا مجوړوي د الله تعالی سره شریکان په عمل کې دا مکوي مفسرین معنا کړی دا انداد جمع د نید ده د دې کې علما کرام لیکلي دي دا انداد نو مراد څه شی دی دغه لیکلي دي مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دي هغه وی شرکا سواء کان من الاصنام او الانام د الله تعالی سره شریکان مو جوړوي سواء کان من الاصنام کبوتان وي او الانام یو که انسانانی خو د الله تبارک تعالی سره مو شریکوي او خطیب شربینی معنا کړی ده انداد په معنا د شرکا سره دی بس او ابن جریر رحمت الله علیه ډیر بهترین تفصیل بیا ذکر کړی دی وای په دې کې رجالم داخلي شرکا چې تاسو ته څوک نه په او ضرر نشي درکولی او د هغه چا اطاعت مکوئ د د چا د انسانانو اطاعت مکوئ د الله تعالی په نافرمانی کې وای دا په کوم داخل دی ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تباری کې لیکلی دی او دا غي بیا وضاحت ځکه نه کو چې یا یوحنا سو عبدو کې تاسو ته ما ویل چې کل من اطاع احدا فی معصیت الله فقد فقد اشرک مع الله تعالی فقد فقد اشرک به تعالی د الله تعالی سره شریک نو فلا تجعلوا لله اندادا د الله تعالی په نافرمانی کې د مخلوق اطاعت مه کوئ او که دغه مو که نو تاسو بیا مشرکان شولئ نو فلا تجعلوا لله اندادا د الله تعالی سره شریکان مه جوړوئ په حاکمیت کې په قانون سازی کې د قانون سازی مستحق صرف یو الله تعالی دی د تشریع یعنی د قانون د جوړولو د شریعت د جوړولو اختیار صرف د الله تعالی سره دی دا ټکی ولی وایو مخکې مې ته بار بار ویل العرب تسمي كل من دان لملك عابدا له دا دا تمامي مفسرینو تقریبا لیکلی دي دا ټکی دی چې زده کوي دا مونږ بار بار وایو العرب تسمي كل من دان لملك عابدا له په عربو کې دا خبره مشهوره ده چې څوک د کم بادشاه د قانون تابعداري کوي نو عابدا له دا دغه عبادت کوونکی وي نو که چا د الله تعالی نظام او شریعت ومانه د هغې احکام یې ومنل نو دا د الله تعالی عبادت کوونکی شو او که چا د الله تعالی نه علاوه د بل یو بادشاه قانون او نظام او د هغې تشریع یې ومنله د هغې شریعت او قانون یې ومنه نو دا د هغه عبادت کوونکی شو العربو تسمی کل من دان لملک عابد له فلا تجعلوا لله اندادا مجوړوي الله تعالی لپاره شریکان په عمل کې یا عقیده مساتئ د الله تعالی سره د شریکانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی او دا ویل خبرې وګد حدیث ته په اخر کې هغه دا ویل ماشاء الله کان او وشیتا هغه څه به کیږي چې ته یو غواړې او الله تعالی یو غواړي ماشاء الله وشیته هغه څه به کیږي چې ته یو غواړې او الله یو غواړي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل جعلتنی لله ندا الله تعالی تا خو زه د الله تعالی سره شریک لمه ته وی چې عام خلک دا خبره په معاشره کې ډیره زیاته مشهوره ده وای وای هغه بس هغه څه به کیږي چې الله وای چې الله خو خشي او ستا خو خشي دا عام په معاشره کې دا خلک ډیر زیات وای او دا وای وای په الله حواله دی په تا حواله دی وای وای الله ته مې سپارلی دی او تا ته مې سپارلی دی نو دا الفاظ شرکی الفاظ دي نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه کس ویل وای هغه څه کیږي چې ته یو غواړې او الله تعالی یو غواړي هغه څه به کیږي نبی علیه السلام ته ویل جعلتنی لله ندا تا خو زری د الله تعالی سره شریک وګرځولم نه ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن الله چې څه وغواړي هغه به کیږي او الله تبارک تعالی چې څه ونه غواړي هغه نه کیږي نو دغه خبره ډیره زیاته غلطه ده چې که خلک یې کوي په تا مې حواله کړی دی او په الله مې حواله کړی دی په الله یې سپارم او په تا یې سپارم چې ته څه وغواړې هغه به کیږي او الله چې څه وغواړي هغه به کیږي نه چې الله تعالی څه وغواړي هغه به کیږي فلا تجعلوا لله اندادا نو مجوړوي د الله تعالی لپاره شریکان په عمل کې وانتم تعلمون دا الله تعالی سره شریکان مجوړوي د شرک د بيدینی نه مشرکان کېږي په دی باندې وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو پوهیږئ چې دا کارونه الله تعالی کوي وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو پوهیږئ چې دا کارونه الله تعالی کوي وانتم تعلمون مفسرین لیکلی دی یو قول له مفسرینو دار چې دې دې کې دلته کې معنا فعلی مراد ده او مفعول به حذف ده وانتم تعلمون ان الله خلقکم ورزقکم تاسو په دې باندې پوهیږئ چې الله تعالی تاسو پیدا کړی روزي دله الله تعالی درکړي دغه کارونه الله تعالی کوي تفسیر مدارک دغه لیکلی دی دویم قول لم پسرین داره و انتم تعلمون دویم معنی تعلمون انه ليس له انداد او تاسو په دې باندې خه پویږئ چې د الله تعالی سره شریکان نشته دی تاسو په دې باندې پویږئ چې د الله تعالی سره شریکان نشته دی نو ولې د الله تعالی سره عقیده د شرک کوئ د الله تعالی سره ولې عقیده د شرک ساتئ د شریک ساتئ دریم تفسیر مراغی معنا کړی ده وانتم تعلمون او تاسو پویږئ عجز الهتکم تاسو د خپل الهه او په عجز باندې پویږئ چې مونږ د چا عبادت کوو نو هغه عاجز بندگان دي د الله تعالی الله تعالی ته محتاج دي یو بل معنا په سرین ذکر کړی دا و انتم تعلمون دلته کې معنا فعلی مقصود نه بلکې معنا مصدری مقصود ده نو معنا دا شوله وانتم تعلمون یعنی انتم اهل علم تاسو خو ښه عالمان یې یو خو پوه خلک یې نو چې پوه خلک یې نو بیا داسې کارولې کوئ یو قمقل انسانی ناپوه یې هغه یو کارو کې نو خلک هغه ملامت نه ګڼي نو تاسو خو پوه خلک یې او پوهیږئ نو چې پوهیږئ نو بیا د الله تعالی سره شریک ولې جوړوئ وانتم تعلمون نو دغه درې سلور معنی شولې وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې الله تعالی د مخکې کارونه الله تعالی کوي تاسو الله پیدا کړی رزق د الله تعالی درکوي یا وانتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ چې د الله تعالی سره شریکان نشته یا وانتم تعلمون او تاسو خو پوهیږئ چې زمونږ د الها عاجز دي نو بیا د الله تبارک تعالی سره شریک ولې جوړوي یا وانتم تعلمون دریم معنی دا شوله نو د اثبات د د توحید د الله تعالی نه وروسته اوس اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن کریم کوي او دا اثبات ولې کوي دا تاسو زده کړئ دا مسله په دې ځای کې کله چې د الله تعالی د توحید ذکر وشي قرآن کریم کې او وروسته پسې بیا اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم کیږي او یا پسې اثبات د صداقت د قرآن کریم کیږي دا غي وجه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم هم دا مسله بیانوله او قران کریم هم مشتمل دی په مسله توحید د الله تعالی باندې نو دا غي صداقت ځکه بیانېږي بیا دې ده کې دې آیات کې نو مبصرینو دوه اقوال دي یو قول دار چې په دې آیات کې یا تحدی ده او یا په دې آیات کې مناظرې واسطه د دور دې ځای کې پوه شولې په دې مسلې باندې ان شاء الله ډېر زیاته پیدا بل در کی راتلون کې وخت کې په ډېر سوانی بیا پوه شي یا په دې آیات کې دعوت دې په طریقې د مناظرې سره او یا په دې آیات کې دعوت دې په طریقې د تحدي سره اوس تحدي او مناظره دعوت د مناظرې څه مطلب دی او دعوت د تحدي څه مقصد دی ځان په دغه باندې پوهه کوي تحدي کې صرف طلب د مثل د قران کریم دی لپاره د اثبات د دې خبرې چې را قران کریم د الله تعالی طرف نه نه دی نازل شوی د دې لپاره تحدي سره په تحدي کې طلب د مثل د قران کریم دی د پاره د اثبات د دې خبرې چې دا قران کریم د الله تعالی طرف نه نه دی جوړ شوی او دویم خبره ده دویمه طلب ده مناظره دا غي څه مطلب دی مناظره کې دعوت د مناظره معنی دار چې په مناظره کې طلب د دلیل دی لپاره د اثبات د شرک په عبادت نو دا اولنۍ خبره دا شوله چې که تاسو په شک کې د هغه کتاب نه چې الله تبارک تعالی نازل کړی دی الله تبارک تعالی نازل کړی دی تاسو دا وایي چې دا د الله تعالی کتاب نه دی بلکې دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی د ځان نه جوړ کړی دی نو تاسو خو هم عرب یې کنه دا قرآن کریم په عربی کې دی نو زه تاسو داسې جوړ کړئ ځه دې ته وایي تحدي په تحدي کې صرف طلب دی د مثل د قرآن کریم د پاره د اثبات د دې خبرې چې دا قرآن کریم د الله تعالی کتاب نه لکه څرنګه چې تاسو وایئ نو تاسو مثل د قران کریم راوړی د قران کریم په شان د یو صورت تاسو هم جوړ کړئ خو تاسو نه شي جوړول نو چې نه شي جوړول دا دلیل دی چې قران کریم د الله تعالی کتاب دی او که دعوت د مناظری شي نو مشرکانو د الله تعالی سره نور خلق شریکان کړیو نو په دعوت د مناظری کې طلب دی طلب د دلیل دی لپاره د اثبات د اولوهیت غیر الله دسی یو دلیل تاسو دسی د غیر الله په عبادت باندې یو دلیل راوړی خو هغه وا د مثل د قران کریم نه راوړی او مثل د قران کریم سره تورات د انجیل دی یعنی داسې کتاب چې د الله تعالی د طرف نه نازل شوی نو په هغې کې مونږ ته وښایې چې الله تعالی تاسو ته ویلی دی چې زما سره شریک دی په عبادت کې داسې راوړی د شرط نه شی راوړی و ان کنتم فی ریب او که تاسو په شک کې مما نزلنا دا کتاب نه چې نازل کړی دی مونږه بیا تحدی په قران کریم کې په څلور طریقو سره ذکر شوی دی دې ځکه ځکه ورسو بیا ضرورت نه یو تحدی ده په ټول قران کریم سره مطالبه شوی ده چې که دا قرآن کریم د الله تعالی کتاب نه نو تاسو دغه یو کتاب جوړ کړئ کنه د براشی سورې قصص نه څلوېښتم نمبر آیات کې قل فاتو بکتاب من عند الله هو اهدا منها ان کنتم صادقین قل فاتو بکتاب من عند الله کدا کتاب دا قرآن کریم چې د نبی صلی الله علیه وسلم په جواب باندې بیانېږي او تاسو وایئ چې دا د الله تعالی کتاب نه نو بل کتاب راوړی دا الله د طرف نه تاسو بل کتاب راوړی دا هغه پیش کړئ تاسو نو تحدی پر ټول قران کریم سره دویم تحدی دا په لاسو سوراتونو د قران کریم سره سوره یهود دیار لسم نمبر آیات کې وراشي ام یقولون ابترا قل فاتو بعشر سور مثله مبتریات که تاسو وایئ چې دا قرآن کریم یې له ځان نه جوړ کړی دی لس سورتونه تاسو راوړئ چې د دې په شان ترې ځان نه جوړ کړی شوي لس سورتونه راوړی دا تحدی بعشر سورین دریم تحدی دا په یو سورت سره یعنی چیلنج دی چې تاسو داسې یو سورت راوړی دا سوره یونس کې براشي اته دیرشم نمبر آیات کې ام یقولون افترا دا کافران وای چې نبی صلی الله علیه وسلم د قران کریم د ځان نه جوړ کړی دی قل فاتو بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله تاسو یو صورت دسې جوړ کړئ کنه که تاسو رښتونی یې په دې خپله خبره کې سوره یونس اته دېرشم نمبر آیات کې به دغه راشي څلورم تحدي په بعضې حصې د قرآن کریم سره په هغې کې تعین نشته دی هغه په دې صورت کې ذکر شوی دی نو دې دې کې معنی دغه شوله و ان کنتم فی ریب او که یی تاسو په شک کې مما نزلنا دا کتاب نه چې لګ لګ نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو بسورة مثله نو راوړی تاسو یو صورت دې دې کې صورت نو مراد بس دې حصہ د قران کریم ته مراد مثله پشان دری قران کریم باندې ودعو شهداکم من دون الله او راوغواړی تاسو مددګاران خپل سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که رښتونی تاسو په خپله دعوا کې دا مم مثله پاتو وی صورت مم مثله دا اصول په کتابونو کې تاسو ویلي دي چې کله امر راځي د پاره د تعجیز د فار راځي عاجز کول انسان چې عاجز شي پکې نو دې دې کې را پاتو به صورت مثله من مثله دا فاتو دا امر د پاره تعجیز دی یعنی تاسو په دې کې عاجز یې من مثله دې ځای باندې به ځان پوه کوي دا میم مثله کې دا مینې بیانی دی او دا هو ضمیر مثله دا هو ضمیر راجع دی دا نزلنا ته نو معنا دا شي پاتو راوړی تاسو به صورت یو صورت هغه صورت څنګه لري مم مثله یعنی داسې صورت چې هغه مماثل وي د قران کریم سره مماثل وي د قران کریم سره د قران کریم د صورت په شان کې یو صورت راوړی تاسو دویم قول لهم پسرینو داره چې دا میم مثلهی کې دا مین تبعیزیه دی یعنی داسې صورت راوړی چې هغه بعضې وي د مماثل د قرآن کریم نه یعنی داسې کتاب چې د قرآن کریم سره مماثل وي نو د هغې نه یو صورت راوړی دا هم نشئ راوړلی تاسو او میم مثلهی کې د مماثلت نه مراد سره مماثلت دی مشابهت تی مراد دی په فصاحت کې په بلاغت کې چې د قرآن کریم په شان د کې صورت وي د قرآن کریم د صورتونو په شان د کې یو صورت وي په فصاحت کې په بلاغت کې په خیسته ترتیب کې په صدق کمال کې او په کمال هدایت کې دغه ټول دې ته اشاره ده پکې مم مثله یو بل مقصد مو په سرینو ذکر کړی دی بل احتمال پکې داره چې دا مثله دا هو ضمیر راجی دی عبد ته او دا مم مثله دا متعلق دی رپا اتو سره نو دې دې کې معنا دا شي پاوتو راوړی تاسو وی صورت نیو صورت مم مثله دا هو ضمیر راجع دی عبد ته چې هغه صورت نازل شوی دا چې هغه هغه صورت نازل شوی په هغه چا باندې چې هغه په شان د دغه عبد دی چې د الله تعالی بنده دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې په شان د کې انسان وي د هغې په شان د کې انسان څه معنی ده نبی صلی الله علیه وسلم امیو د کتابونو نه خبر نه لیک لوست نه شول کولی نو د الله تبارک تعالی پیغمبر شو الله تعالی او توحی وکړله نو تاسو یو صورت راوړی خو لیکن چې داسې صورت وي چې هغه په داسې کس باندې نازل شي او مونږ ته بیان کی لکه نبی علیه صلوات والسلام چې سرنګي امیو په کتابونو باندې په لیک لوس باندې نه پویدا نو په دغه سی یو انسان دې مونږ ته صورت بیان کی یو صورت دی راوړي ځاغه خو چې داسې انسان لکه نبی علیه صلوات والسلام نبی علیه السلام امیو تاسو ته ما یو نکته ویلی وه هغه به یاد ساتئ امي صفت د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راشي دا صفت د مدح دی او د نبی صلی الله علیه وسلم نه علاوه د نور خلکو په باره کې امي انفړ جاهل انسان دا صفت د زم دی دا بدی ده دا صفت د مدح نه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم امي دی په څه باندې پوهېدنه او تاسو ته الله تعالی کتاب بیانوي نو تاسو یو صورت راوړئ خو چې هغه صورت بیان کړي داسې یو سړی چې هغه په شان د نبي علیه صلات وسلام باندې امي نو نه شي بیانولی چې نه شي بیانولی نو د دې معنی دا چې دا قرآن کریم د الله تعالی کتاب دی دا د پیغمبر د ځان نه دی جوړ کړی و ان کنتم فی ریب او کچریی تاسو په شک کې مما نزلنا علی عبدنا دغه کتاب نه چې لګ لګ را لګلې دی مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې نزلنا تنزیل دی یو او یو انزال دی نو تنزیل لګ لګ نازلې دوته وي او انزال په یو ځل نازلې دوته وي نو کله کله قران کریم کې په یو بل معنا سره هم استعمال شوی دی فاتو بی صورت نوراوړه یو صورت می مستی چې هغه مماثلی د قران کریم سره د قران کریم د سوراتونو په شان کې یو سورات راوړی یا مم مثله په داس یو سړی باندې راوړی چې هغه په شان د نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه بیان کی وضع شهداکم من دون الله او راو غړی مددګاران خپل سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې په خپل دعوا کې وضع شهداکم من دون الله د دې شهدا کوم نو مراد څوک دی مراد دی یو قول لم پسرینو داره چې د شهدا کوم نو مراد د دیو الہت مراد دی ځکه دیو خپل الہ حاضر او ناظر ګڼل نو وضعوا شهداکم من دون الله او دا مفسرین لیکلی دا من دون الله په دې باندې هم دلالت کوي د الله تعالی نه علاوه نو معنا ودا شي وضعوا شهداکم او راو بلی تاسو شهداکم خپل الها من دون الله سوا د الله تعالی نه خپل الها د الله تعالی نه علاوه د دې یو صورت په جوړولو کې هغه ته مدد شو وای را مدد شو ته وای دا من دون الله لپس هم په دقه باندې دلالت کوي د الله تعالی نه علاوه نو د الله تعالی نه علاوه څوک لري دیو الها نو وضعوا شهداءکم راوبرئ تاسو خپل الها دیو جن هم په سرینو معنا کړی ده استعینوا من الهتکم تاسو مدد وغواړئ د خپل الهو نه چې سوا د الله تعالی نه دی د دې صورت پر راوړلو کې امام قرطبي او تفسیر بحر المحیط دغه معنا کړی ده دویم قول لمبسرین داره چې شهدا نه مراد د دین مراد علما کرام دی دیو ځکه چې مناظره کول او یا دغه یو صورت جوړول مناظره کار مقابله خو د اهل علم کار دی کنه نو دوی معنی دا شي ودعو شهداکم من دون الله راو بلی تاسو راو غواړی تاسو شهداکم خپل علما من دون الله سوا د الله تعالی نه خپل علما پکې راو غواړی شاه ولی الله رحمت الله علیه دغه معنی کړی دویم قول هم بصرین داره چې د شهداکم نه مراد شهادت ورکون کی دی مراد دی چې گواهی وکي ستاسو خدیبان پسها او بلغا خلق راو غړی چې هغه گواهی وکي په دی باندې چې تاسو دا کم صورت راوړی دی چې آیا دا مماثل د قران کریم دی او کنه دی پساحت او بلاغت کې داغه سره برابر دی او کنه دی نو درې معنی دا شوله ودعو شهداکم من دون الله راو بلی تاسو هغه خپل شهادت کوونکی گواهی ورکوونکی چې هغه گواهی وکړي پر خبره باندې چې تاسو دا کم صورت راوړی آیا دا مماثل دی د قرآن کریم سره په فصاحت او بلاغت کې او کنه دی ای دیو اگر که په باطل باندې خو فصیح او بلیغ سړی او خو بیا په خپل منځ کې شرمېدل چې وګوره لکه هغه مسلمة الکذاب چې ویلی وای ما ما باندې مې صورت نازل شوی دی نو هغې څه خبره کړې وه چې وایي د اتي لکۍ د لنډه نو یو فصیح بلیغ انسان راوله اگر که هغه د دیو مرګره ولی نه خو هغه د خپل شرم د وجې نم دانه شي ویللی چې د نورو خلکو یې کم صورت راوړی دی هغه مماثل دی د قرآن کریم سره هغه دانه شي ویللی ځکه هغه تاسو ته مه وی کنه په دې خولې کې هم نه جوړیږي نو درې معنا په دې کې دغه شوله وضعوا شهداءکم من دون الله راوبلی تاسو هغه شهادت کوونکي سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني یئ که تاسو رښتوني یئ پر خپله دعوه کې نو بس دغه کار وکړئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني یئ مشهود علیه څه شی دی ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني یئ بأن المبترا مثل القرآن چې د ځان نه جوړ کړی شوی شی دا تاسو چې کوم صورت جوړ کړی دی چې دا گواهی دی وکي شهدا کوم من دون الله په دې دی گواهی وکي چې دا جوړ کړل شوی صورت تاسو هغه په شان د قران کریم باندې دی او یا په دې دی گواهی وکي به ان محمدن مفترین چې محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړون کړي دغه صورت د ځان نه جوړ کړي په دې دی گواهی وکي نو دی خو خياران خلق په دې باندې پویدل چې دا د الله کتاب دی ان کنتم صادقین فی ریبکم فی القرآن که تاسو رښتونی پر خپل شک کې په قران کریم کې نو تاسو دې صورت راوړئ ترجمه ته بیا غوکې دی و ان کنتم فی ریب او کشریی تاسو په شک کې مما نزلنا علی عبدنا دا کتاب نه چې لګ لګ نازل کړی دی موږ په خپل بنده باندې فاتو بسورة من مثله نو راوړه یو صورت په شان درې قران کریم باندې ودعو شهداکم من دون الله او راو غړی تاسو را مدد شو وای خپل مددګارانو ته سوا د الله تعالی نه یا ودعو شهداکم راو بلی تاسو خپل خدیبان په صحاب بلغه او خپل علما کرام راو غړی ځکه مقابله کار د اهل علم د من دون الله سوا د الله تعالی نه یا دریم معنی ودو شهداکم من دون الله راو بالی تاسو هغه خپل شهادت کوونکي گواهی ورکوونکي سوا د الله تعالی نه چې هغه گواهی وکړي په دې خبره باندې چې ستاسو د خلکو کم صورت راوړی دی نو هغه مماثل دی د قرآن کریم او کنه دی یا د پیغمبر علی السلام دروغجن دی پرې کې تاسو راو بالی زاغری دا خبره وکړي نشي کولی شرمی کې په دې باندې ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی په خپل دعوه کې نو بس دغه کار وکړئ خو لیکن د قیامت یره بیانې دغه منکرینو ته چې څوک د قران کریم نه انکار کوي نو دا غیر پر الله تعالی یره بیانې دیو دی د جهنم نه ویریږي د جهنم د اور نه دی ویریږي دیو او په دې کې اخبار د اعجاز د قران کریم دی قران کریم معجز کتاب دی ټول خلق د دین عاجز دي د دې پشان کتاب څوک نه جوړولای معجز معنی دغه او مونږ چې وایو په دې کې اعجاز د قران کریم دی نو اعجاز د قران کریم دغه معنی ده فإن لم تفعلوا نو که چری دیو دا کار اونک نو فتقوا النار التي دا فإن لم تفعلوا دا إن لم تفعلوا دا شرط دی او دا فتقوا النار دا ردیر پر جزا ده نو اصل کې دا فتقوا النار و د علم تفعلوا سره لګوي او دا ولن تفعلوا دا د جزا او د شرط په میان کې جمله معترضه واقع شوې ده د پاره د اخبار د اعجاز د قرآني کریم کله چې د سی ولګوي قرآني کریم په دې آیات باندې پوه شي خلک عام معنا کوي فإن لم تفعلوا کچری دا کارم ونه کن ولن تفعلوا نشي کولای کوم نه کنو نشي کولای نو څه معنی ده دې په مطلب باندې څوک پوهېږي اوس نه داسې ووایه فإن لم تفعلوا کچری دغه کار تاسو ونه کړئ یعنی د قرآن کریم مثل هم رانوړ یو صورت هم رانوړ یا فإن لم تفعلوا که تاسو په خپل شرک باندې دلیل وحی پیش نه که ما ته ویلو چې دویم د مخکې آیات کې دعوت د مناظرې دی نو مناظره د پاره د د پاره د اثبات د شرک دغه لپاره دلیل لاوړی نو فعل لم تفعلوا کچری دغه کارم اون که د قران کریم مثل امرانه وړه یا فعل لم تفعلوا که دلیل وحیم پیش نکا په شرک باندې نو تاسو عاجز یی نو فتقوا النار التي بس ځان بچ کئ په قبل اول ر توحید د الله تعالی باندې النار د اور نه التي هغه اور وقودها الناس والحجاره چې خشاک دغه مشرکان خلق دی ول حجاره او غټی دی او عدت للکافرین تر کله شوی دی کافرانو لپاره نو فإن لم تفعلوا کدا کارم اونک نو فتقوا النار بیا د اور د جهنم نزان بچ کی په منلو د قران کریم سره او په منلو د توحید د الله تعالی سره مخکې مسله دغه دوه خبرې روانې وي نو خبره باندې پوهیږئ تاسو مخکې دوه مسلې روانې وي یو مسله دا روانه و چې الله تعالی یې یو ذات دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی نو دې دې کې معنا دا کوي فإن لم تفعلوا کدا الله تعالی سره په شرک باندې دلیل وحی پیش نه کا نو فتقوا النار بیا ځان بچ کی مفسرین لیکلی دي کدا هغه آیات سره ولګوي نو بیا معنا د څه کوي فتقوا النار بسبب التوحید نو ځان بچ کئ په سبب د منلو د توحید د الله تعالی باندې ان نار د اور د جهنم نه او کاغه دوی معنی شي و ان کنتم فی ریبین که تاسو د الله تعالی په کتاب کې شک کوئ چې دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی نو خو تاسو یو صورت راوړئ نو فإن لم تفعلوا که دغه صورت هم د قرآن کریم په شان د کې رانه وړ نو بیا فتقوا النار بیا ځان بچ کئ د جهنم نه د قرآن کریم د منلو په وجه باندې خو تاسو خو نشئ جوړولی پته ولګېدله چې د قرآن کریم په شان د کې صورت تاسو را نه وړ نو دا د الله تعالی کتاب دی نو وایي منئ چې دا د الله تعالی کتاب دی نو د جهنم نه په دې باندې بچ شئ نو ټوله معنا دا شوله فتقوا النار بسبب التوحید والایمان بالرسول والقرآن بیا خو ایمان راوړی الله تعالی یک یو ومنئ د قرآن کریم ومنئ او د الله تعالی د پیغمبر ومنئ په دې باندې به د جهنم نه بچ شئ اوس پسې وایي ولن تفعلوا که دا کار هم ونه که نو جهنم نه ځان بچ کوي خو لیکن دا وسره واورئ چې ولن تفعلو ګورئ دا کار هیڅ کله نشئ کولی نه ستاسو نیکونو کړلی نه تاسو کولی شئ نه به وروستني خلک وکړي نه په ماضي کې شوی دی نه په حال کې څوک کولی شي او نه په استقبال کې څوک وکړي د قرآن کریم په شان کې کتاب څوک نشي راوړلی او دویم ولن تفعلو دا کار د قیامت پورې څوک نشي کولی چې په خپل شرک باندې دلیل وحی پیش کړي ولن تفعلو نو دا شو اعجاز د قران کریم دا جمله معترضه دا ځان لده د دې درې مخ کې سره تعلق نشته رچی و علم تفعلوا کدا کار مونږ کن ولن تفعلوا ګره نه شي کوله کوم نه کړو نه شي کوله دغه دې سره ودان لګوي فإن لم تفعلوا کچری دغه کار تاسو ونه ک په شرک باندې دلیل رانه وړ یا فإن لم تفعلوا که د قرآن کریم مثل صورت هم رانول نو پتقوا النار بیا ځان بچ کړئ د اور د جهنم نه په منلو د توحید د الله تعالی باندې او په منلو د دې پیغمبر باندې او په منلو د قرآن کریم باندې خو لیکن دا سره واوري چې ولن تفعلوا ګورې په د اثبات د شرک د پاره هیڅ کله دلیل نشي پیش کولای ولن تفعلوا او نه د قرآن کریم مثل راوړل شي نو دا ځان له خبره شور نو قرآن کریم په آیاتو په مطلب باندې سړی پویږي بیا التي غور وقودها الناس والحجاره چې خشاک دغه خلق دی ول حجاره او غټی دی وقود دی او یو وقود دی یو په واو باندې زبر راشي فتحه پر راشي او دویم چې فیش پر راشي زمه پر راشي نو کله چې وقود په زور د واو سره راشي هغه سیسته ویل کېږي چې په هغې سره اور بلیږي نو اور په څه باندې بلیږي په خشاک باندې نو دلته کې وقود دی نو دی وجه نه تاسو ته ما معنا وکړله وقود الناس چې خشاک د هغې خلق دی والحجاره او ګټې دي او کله چې په وقود شي نو وقود بیا راځي معنا مصدري بلیدل نو بلیدل د هغې خلق دی او بلیدل د هغې ګټې دي نو دغه معنا هم د صحیح وقود دی نو دلته کې د مراد خشاک دی بیا د ان ناس ته مراد په دې دی کې څوک دی چې خشاک داغي خلق دی ول حجاره او غټی دی د ان ناس کې الف لام عهدی دی نحویان وای د الف لام اقسام دی خپل او په هر ځای کې داغي خپل معنا ده بیا نو دې کې الف لام عهدی دی مراد ده دینه هغه خلق دی چې د یا ایه الناس د مسلې نه انکار کړی دی یا ایه الناس مشرکان شول کړه او دین مراد هغه خلق دی چې د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم نه منکر دی نو د دین مراد هغه خلک دی چې په قران کریم باندې اعتراض کوي دا مضمون د قران کریم ګوره بیا رب ته کتاب نه لري د الله تعالی کتاب ډیر د یو بل سره ربط دی د آیاتونو یو بل کې دغه سی ورننه وتی دی د مضمونونه نو الناس یا ایها الناس اعبدو دا مسلې نه چې انکار کړی دی و ان کنتم فی ریب چې قران کریم کې شک کین نو الناس دی مراد دی او چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي چې دا قران کریم د ځان نه جوړ کړی دی نو الناس دقه خلق دار جهنم خشاک دی والحجاره او خشاک دغه سده الحجاره ګټی دی یو قول هم پسرین داره چې دینه مراد د ګوګل ګټی ته مراد دی د دینه ګوګل مراد دی عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما دا غینه دغه روایت دی چې د جهنم چې کومه ګټي سي دي د ګوګړ ګټي دي مراد دي بیا د دې تخصیص ولې شوی دی مفسرینو دا غیر پاره وجه ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی دا غیر پاره وجه بیان کړی دا یو په ګوګړو کې سخت ګرمي ګرمي ورکون کې دي دویم لمبې د غیزیات دي دریم ضرب لیدون کې دي څلورم بدبویه زیاتره او پنځم لوګی پکې زیات دی او شپږم د بدن سره جوختیږي ډیر زیات بدن پورې نښلي د دې وجه نه د ګوګړو تخصیص د دې وجه نه شوی دی عبدالله ابن عباس عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما وایي نو په جهنم اور چې بلیږي هغه د ګوګړو د ګټو نه بلیږي په هغې کې ګرمي ډېره زیاته ده لمبې پکې زیاتې دي او زر بلیدونکې دي بدبویي پکې هم زیاته ده لوګی پکې هم زیات دی او د انسان د بدن سره جوختیږي هم ډیر زیات د دې وجه نه تخصیص ترې شوی دی تفسیر سمرقندي د شپږ وجوهات دغه بیان کړي دي دویم قول هم پسرینو داره چې د حجارین مراد هغه ګټې دي مراد دي چې په دنیا کې چا عبادت کړی دی مشرکانو عبادت کړی دی په تور د بوت سره استعمال کړی دي یا ډېرې ګټې خلک د تبرک د پاره ساتي او تبرکی شرکی پکې کوي یا هغه ګټې چې چې د معبودانو باطلو په قبرونو باندې خلکو یې ښودي دي ډېر ځایونو کې داسې په قبرونو باندې مونږ یو ځای کیو هلته کې یو ګمبتو ملګرو یې چکر لځو درس قرآن کریم کیو مازیګر ټیم مونږ لاړلو مونږ یې دا یو بابا و یو غټ آبادي ورته جوړه شوې وه په هغې کې مریدانو ته ناست مونږ چې کله سیده لاړلو مونږ چې د حالات معلومو چې په دې کې دننه څه دي یو قبر و چې د هغې خوا ته ډېرې مالګې وي دننه ډیوې پکې بلېدلې ډېرې زیاتې مومبتۍ وغیره او د هغې سره څه کجورې او د خوراکونو څیزونه هم پراته و ډېر شی خو د هغه ټولو سره په دې قبر باندې د پاسه یو کاڼی پروت و خو هغه کاڼی د ډېر مږلو د وجې نه داسې غوړ شوی و لکه چې چا پې غوړي پوري کړي داسې یې کړی بیخي داسې مین شوی هم په دغه ټیم باندې یو کس راغی او د سیکل نه کوز شو او دننه راغی مونږ بهر ته وتلو هغه سړی چې کله مونږ لا وتیو چې هغه سړی راغی نو هغه سړی اول د قبر ته څلور طرفونو ته سجده وکړله او بیا د قبر د سر طرف چې کومو دغه ښکل کو او د هغې نه وروستو چې بیا کومه ګټه وه هغه یې راواخیستله د سر نه واخله تر د خپو پورې په ځان باندې ووهله او بیا چې کم مالګه پرته وه نو هغه یې خولې ته واچوله او بار ته راووته نو والحجاره هغه ګټې چې مشرکانو د هغې عبادت کړی دی هغه ګټې چې هغه د تبرک په نیت باندې خلک د ځان سره ساتي یا د معبودانو باطلو په قبرونو باندې دي معبودانو باطلو په قبرونو باندې پرتی نو الحجاره دا قول چیرې ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کړی دی د ربیع ابن انس نه دریم قول لهم پسرینو داره او دا ګټې ولې سوځولې کیږي بیا په جهنم کې مفسرینو لیکلي دي دغه ګټې بیا په جهنم کې ردی وجه نه سوځولې کیږي چې په دې سره توهین او تذلیل د مشرکان راشي چې دا هغه ګټې دي چې تاسو ردی عبادت کوئ نو سیدا ځان د جهنم نه خلاص کیږي د دیو د د تذلیل او د توهین لپاره دریم قول لمبسرینو دار چې ردینه مراد عامې ګټې ته مراد دي خو لیکن دا خصوصیت د اور د جهنم دی چې د جهنم اور ګټې هم سوځي نور اورونه خو ګټې نشي سوځولی خو د جهنم اور دومره زیات سخت دی چې هغه ګټې هم سوځولی شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جهنم اور زر کاله ورکړلی شو نو تک سور شو بیا زر کاله بل کلی شو نو تک سپین شو د ډیر بلیدو د وجې نه سپین شو بیا زر کاله بل کلی شو نو تک تور شو وسم د جهنم اور په شان د تکی تورې شپې باندې دی الله تعالی ته ټول مؤمنان مسلمانان بچ کی حدیث کې راځي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناسو پدې کې یو دماکو شله یو ګلز وشو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل ای زما صحابه کرامو تاسو ته پته ولګېدله چې دا ګړز د څه شي وشو صحابه کرام ویل الله و رسوله اعلم الله او د الله تعالی پیغمبر پې زیات ښه پوه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی دا د جهنم د سر نه یو غټ غټ کته پرې خودلې شوی او ویا کال ښکته روانو او اوس یخ یخ ته ورسېده د او یو کالو نه زیات نبی صلی الله علیه وسلم فرمای جهنم جهنم په عربی کې دا یو کند ته ویل کېږي جوره کند جهنم جورې کند ته وایي جهنم ته جهنم ځکه وایي چې دا ډېره زیاته جوره کند ده او د الله تعالی پیغمبر وایي که د جهنم د سر نه یو غټ غټ پرېښودلی شي یو غټ غټ پرې خودل شي نو دا په اویا او کالو کې جهنم یخ ته ونه رسیږي دا سي جهنم دی نو الله تبارک تعالی دغه تیار کړی دی او خلق به سوځي الله تعالی ته مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچو ساتي د جهنم نه د څلور دیوالونه راتاو دي او په یو دیوال باندې په پلنوالي باندې څلوېښت کاله مزل چې پې وکړلی شي څلوېښت کاله مزل نو دا به ختم نه کړل شي په پلانو باندې په وګدو باندې نه د جهنم چې کم دیوالونه دي نو څلور دیوالونه جهنم ته والي شوي دي او د یو جهنم په د یو دیوال باندې په پلانو باندې مزل سلويخ کال دی نو دا یو سل او شپېته کال چې مزل وکړل شي د جهنم نه چې کم دیوال تاو دی نو هغه پوره نکړل شي فتقوا النار التي ځان بچ کړئ په قبلولو د توحید د الله تعالی باندې او په منلو د دې پیغمبر باندې او په منلو د کتاب د الله تعالی باندې د اور نه وقودها الناس چې خشاک دغه خلق دي مشرکان والحجاره او غټي دي اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی لپاره د کافرانو جهنم تیار کړی شوی دی د کافرانو لپاره اعدت دا صيغه ده ماضی ذکر شوی ده نو دا دلیل لري پرې باندې چې جهنم د مؤمنانو مسلمانانو عقیده را چې جهنم د مخ کې نه تیار دی اعدت للکافرین تیار کړل شوی دی لپاره د کافرانو دغه سي جنت هم د مخ کې نه تیار دی د جنت په واره کې راځي اعدت للمتقین تیار کړل شوی دی لپاره د متقینانو نو سوال اوس یو سوال دی او ډیر غټ سوال دی باطل پرس خلک دا یو سوال کوي اسان جواب یې کوم چې هر کله جهنم تیار دی دا اوسې جنت تیار دی نو الله تعالی به یو ادنا جنتی لره د دې دنیا مر جنت ورکي یا دې دنیا او د وو امر به ورکي نو هر کله چې جنت تیار دی نو جنت د دنیا نه غټ شو نو غټ شی په وړو کې کې نشي زیدلې او وړو کې شی په غټ کې زیدلې شي مثال داسې دی لکه یو ګلاس پیال یا یو ګلاس یا یو یو پیاله اوبه په جیک کې زیدلی شي خو جیک اوبه خو په پیاله کې نشي زیدلی هر کله چې جنت غټ دی او یو جنتی لر دی دنیا مره جنت ورکړی کیږي او جنت اوس هم موجود دی نو څنګه په دنیا کې موجودیږي دنیا خو د هغې نه وړه شوله او جنت غټ دی نو څنګه موجودیږي بیا نو د هغې نه خو عقلي جواب دا دی چې الله تبارک تعالی په دې باندې قادر دی چې الله تعالی دا کولی شي دا غټ شی چې موږ په وړو کې کې نشي ځای کولی دا انسانان نشي الله تبارک تعالی دا کولی شي او دا غیر پر اخکاره دلیل دار چې د انسان د سترګه څومره وړه ده او ټوله کمره په کې دغه د راځي وړه سترګه ده وړه کیمره یې په هغې کې بمان پاسي دغه د ښکاري په کې کمپیوټر ته وګورئ په هغې کې څومره دنیا ښکاري اور پکې دننه بلیږي هر څه پکې کېږي نو الله تبارک تعالی دغه مونږ ته یو عبرت دا راکوي راته نو سترګه وړوکی شی دی او په دې کې دا ټول غر ته پکې ته وګوره واورې پکې هم راځي هر څه پکې راځي دوربین ته وګوره او ډیرو مفسرین او محدثین او علما کرامو جواب ذکر کړی دی چې جنت او جهنم اوس موجود دي خو لیکن دا را غونډ کلی شوي دي کله چې د قیامت ورځ شي نو الله تعالی به جنت خور کې جنت به وغوړېږي جنت به پراخه شي بیا اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی لپاره د کافرانو دویم یو سوال دا راځي دې دې کې راغلل چې الله تعالی جهنم تیار کړی دی کافرانو لپاره نو سوال دا راځي چې بیا ته مؤمنان مسلمانان ولې دي جهنم ته وخت مسلمانان هم ډېر ډېر مسلمانان به ته دي د خپل ګناهونو نه د پاکېدو دپاره څومره ګناهونه چې کړل دي نو د هغې مطابق سزا به ورته ورکړلی شي او بیا به د جهنم نه راویستلی شي نو دې ځای کې خو الله تبارک تعالی فرمایي چې د کافرانو دپاره تیار شوی دی جواب د هغې نه دا دی مفسرینو لیکلي دي چې دا مؤمنان مسلمانان جنت مؤمنان مسلمانان به هم جهنم ته ځي خو دې دې کې کافرانو تخصیص شوی دی فلیل ایقاظ بان النار اعدت اصاله للکافر فلما تدخلها ایها المؤمن وای اے مؤمن مسلمانه ته دې باندې سوچ او فکر وکړه هر کله چې جهنم تیار شوی دی د کافرانو لپاره نو بیا ته ته په کوم اعمال باندې زی ته به خپل اعمال باندې سوچ او فکر وکړه او عدت للکافرین دی وجنه ذکر شوی او عدت للکافرین تر کړی شوی دی لپاره د کافرانو یو بل نقطه په دغه کې راوځي په سورۃ التحریم کې وراشي شپږم نمبر آیات کې چې الله د نار په واره کې وراشي د جهنم په واره کې چې الله تعالی جهنم تیار کړی دی هلته کې نارن لفظ راځي قو انفسکم و اهلیکم نارا نارن دا نکیره ده او دې ځای کې نار چې ذکر شوی دی نور ځایونو کې قرآن کریم کې ذکر شوی دی نو هغه ذکر شوی دی په په معرفي سره ذکر شوی دی فتقوا النار النار معرفه ذکر شوی ده او سورې تحریم شپږم نمبر آیات کې نارن نکره ذکر شوی ده دا ولی دې کې نقطه سره مفسرین یو ډیره بهترینه نقطه پدې کې ویلې ده هغه نقطه دا ده چې پدې دې کې عذاب د کافرانو د منافقانو بیانېږي ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر ندل کې نار معرفه ذکر شوله الف لام د فرد استغراق دی او په سورې تحریم کې بیان د مؤمنانو دی یا ایه الذین آمنو قو انفسکم واهلیکم نارا نو هلته کې د ایماندارو ذکر دی او مؤمنانو مسلمانانو ته چې اور د جهنم رسیږي نو نار نکیره ده نکارت دلالت کوي په تقلیل باندې وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون